خو دا مسلمانان څه د کوم مذهبي جماعتونه ځان ته یایي دا که ووټونه هم وګټي حکومت هم جوړ کړي دوی به وجود دا اسلام نه شي نفظ کوی یعنې مطلب د موږ دا دی چې اصل خرابي حکمرانانو کښې خو دی خرابي خو اصل خرابي هغه نه دی اصل خرابي دا دی چې دوی ایین کښې خرابي دی څه دا ایین موجود دی چې اسلام نه شی نفظ کوی زموږ دعوا دا دی الفاظ بلکل په مغ رنګ دي له کومې زه کوم داسې نه چې هغه الفاظ د ماضي والا یې وي زه د مستقبل والا یم هغه همداسې مستقبل والا دي په ویشتمې مادې کښې لیکلي دي څه قوانین کوم دي دا د قرآن او سنت مطابق جوړېږي جوړېږي د کي یو ساتو د مستقبل صیغه دی صحیح دی اوس دا دا اسلامي نه دي دا دا شکونه اسلامي نه دي ښه دا اسلام ته یوه دوکه دی مسلمانانو ته دوکې ورکول دي قرآن او سنت مطابق به کول جوړېږي دا دا کېنسلوای شي لکه څرنګې دا د دې د دې د د لیکلو د لیکلو بل نافظ خو سره دي نه خو البته لیکلو د دې د لیکلو د ایون کې د ځای پیدا کولو دپاره د اکثر اکثریت دور دا حیثیت ورته ورکړی دی که نه همدارنګه د دې دا حیثیت اکثریت ختموی شي اوس پوه شو دا په دې وجې حاکم الله نه دی ګرځولی شوی الله په حاکم الله دی دا داسې مهال دی چې د اسلام څخه سکروټه جوړه ده ځکه نو په ټوله نړۍ کې د اسلامي نظام تطبیقوونکي په اسبانانو باندې د روس امریکا برطانیا فرانسې او ترکیې په شمول د ټولې کفري نړۍ کافر راټول شوي او په بې دفاع مسلمانانو یې د هغوی بمبار وحشت پیل کړی ای مسلمانو ځوانانو! تاسو په عراق او شام کې په مظلومو ماشومانو او باعفتو مؤمنو مېرمنو د امریکا، روس، فرانسې، ترکیې او نورو کافرو وحشیانو د وحشي بمبارونو څخه خبر نه یاست؟ ای با احساسه ځوانانو! تاسو فی الحال په خراسان کې د امریکایي جېټ، ډرون او نورو جنګي الوتکو دا وحشي شور او د درنو بمونو درزار او غړمبار نه اورئ؟ ای مؤمنو شازلمو! تاسو د دې کروز میزایلو شور نه اورئ چې ستاسو په سر را تېرېږي او دلته د خراسان په مقدسه خاوره کې مهاجر او انصار کوچني ماشومان او زنانه وژني؟ ای ځوانه! ته پوهېږې دا څه علت دی چې همدا وحشي کافر او د دوی مزدور مرتد د افغاني چارواکي او اردو دلته په دې غرونو کې هم د خپلو کافرو بادارانو په مټ د اسلامي خلافت مجاهدین بمباروي حال دا چې د مسلمانانو په نامه په لکونو خلک ورسره په همدې ښارونو او اطرافو کښې په خوښۍ ژوند تېروي او همدا کافر او مرتد ورته هېڅ نه وايي بلکې مرسته او همکاري ورسره کوي ای زلمیه لږ په ګرېوان کښې سر ښکته کړه او فکر وکړه چې زموږ مسلمانۍ کښې فرق دی او که ستاسو چې ته د همدې کافرو په لاس جوړ شوي نظام کښې ازاد ګرځې او زه ترېنه دلته په غرونو کښې هم ارام نه شم کولای نو له ژور فکر وروسته به خامخا دې پایلې ته ورسېږي چې د اسلامي خلافت مجاهدین هغه څوک دي چې دا کفري نظامونه ړنګول غواړي او د امریکا په لاس د کفري او دموکراتیک اسلام په ځای حقیقي اسلام تطبیقول غواړي ځکه نو ورپسې ټولو کفارو او د دوی مرتدو مزدورانو اشر کړی او مقابلې ته یې راوتلي نو اوس ته راته ووایه چې دا سپېڅلی اسلام چې د ټولې نړۍ کفار یې د ورکېدو لپاره راټول شوي ستا دین نه دی آیا دا کوچني بې وسه مهاجر ماشومان ستا وروڼه نه دي؟ آیا دا باعفته مؤمنې مهاجرې او انصارې مېرمنې ستا خویندې نه دي چې د امریکایي کروز او ټنونو بمونو په لمبو سوځي؟ آیا دا په قرآن کریم کې په لسګونو د قتال او جهاد راغلي ایتونه منسوخ شوي او که دې کافرو ایمان راوړی؟ آیا قرآني احکام او نبوي ارشادات یوازې مجاهدینو ته متوجه دي او که په دې امر کې ته هم ورسره شریک یې؟ ای ځوانه! لږې یې له غوږونو ګوتې لرې کړه او دا د امریکایي جیټ بمونو او کروزونو وحشي شور او ګړزار واوره او د اسلام د صف او لښکر لیکې پیاوړې کړئ نور نو ځانونه مه غولوئ او له یوه سره د دغه کفري او طاغوتي نظامونو د راړنګولو لپاره لاس په کار شئ إن الإرهاب أن يعيش المسلم حرا عزيزا كريما مسلما إن الإرهاب أن تطالب بحقوقك ولا تتنازل عنها وليس إرهابا أن يقتل المسلمون وتحرق بيوتهم في بورما ويقطعون أشلاء في الفلبين وإندونيسيا وكشمير وتبقر بطونهم ليس إرهابا أن يقتلوا ويشردوا في القوقاز ليس إرهابا أن والوصلة والحرص وتنصر أطفالهم ليس إرهابا أن تهدم بيوت المسلمين في فلسطين وتغتصب أرضهم وتنتهك أعراضهم وتدنس حرماتهم ليس إرهابا أن تحرق المساجد في مصر وتهدم بيوت المسلمين وتغتصب النساء العفيفات ويقمع المجاهدون في سيناء وغيرها ليس إرهابا أن يسال المسلمون سوء العذاب ويخسف بهم ويذلون ويهانون ويحرمون من أبسط حقوقهم في تركستان الشرقية وفي إيران ليس إرهابا أن تملأ السجون بالمسلمين في كل مكان ليس إرهابا أن تحارب العفة ويمنع الحجاب في فرنسا وتونس وغيرها وينشر الخنا والأهر والزنا ليس إرهابا أن يسب رب العزة ويشتم الدين ويستهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم ليس إرهابا أن يذبح المسلمون في إفريقيا الوسطى وينحرون كالنعاج ولا من باك ولا مستنكر كل هذا ليس إرهابا بل حرية وديمقراطية وسلام وأمن وتعايش دولة تآخى فيها الأعجمي والعربي والأبيض والأسود والشرقي والغربي خلافة جمعت القوقازي والهندي والصيني والشامي والعراقي واليمني والمصري والمغربي والأمريكي والفرنسي والألماني والأسترالي ألف الله بين قلوبهم وأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين فيه واقفين في خندق واحد يدافع بعضهم عن بعض ويحمي بعضهم بعضا ويفدي بعضهم بعضا امتزجت دماؤهم تحت راية واحدة وغاية واحدة في فسطاط واحد متنعمين متلذذين بهذه النعمة نعمة الأخوة الإيمانية باید چې موږ او تاسې د الله رب العزت بندګي وپېژنو او د الله رب العزت بندګي وکړو او د الله رب العزت بندګي هغه دې ته ویلی شي چې الله رب العزت کوم حکمونه په موږ فرض کړي دي کوم احکامات یې موږ ته را لېږلي دي چې په هغې باندې عمل وکړو د کوم څه نه چې الله رب العزت موږ او تاسې منع کړي د هغې نه ځان وساتو دین اسلام دا داسې دین دی چې مونږه دا دین اسلام زده کړ په دې باندې عمل وکړو نو د دنیا او د آخرت کامیابۍ به مونږ ته میلاو شي او د دین اسلام نه بغیر نه د دنیا کامیابي میلاوېږي او نه د آخرت اوس چې مونږ او تاسې الله ربالعزت د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي یو او د الله بندګي دې ته ویلی شي چې د الله په حکمونو باندې عمل وشي او الله چې د څه نه منع کړي د هغې نه ځان وساتو هغه حکمونه د الله ربالعزت چې الله په موږ او تاسې فرض کړي دي هغه دوه قسمه دي یو هغه دي چې سړی په هغې باندې انفرادي عمل کولی شي یوازې په هغې باندې عمل کولی شي لکه مونځ د الله حکم دی روژه حج زکات وغیره چې انسان انفرادا په دې باندې عمل کولی شي دویم د الله ربالعزت هغه حکمونه دي چې سړی په هغې باندې انفرادي عمل نه شي کولی لکه حدود قایمول، قصاص، دارنګې د الله رب العزت د دین قیام چې الله رب العزت حکم کړی دی، امر یې کړی دی، وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه الله رب العزت فرمایي څنګه چې الله فرمایي واقیموا الصلاه مونځ قایم کړئ داسې الله رب العزت فرمایي زما دین قایم کړئ او ډلې ډلې کېږئ مه اسلام باندې عمل نه کېږي بغیر د جماعت نه جماعت بغیر د امیر نه نه او امیر چې کوم دی نو د هغه بغیر اطاعت نه د هغه امارت نه چلېږي نو اسلام چې کوم دی نو دا بغیر د جماعت نه نه او جماعت چې کوم دی نو بغیر د امیر نه نه او امیر بغیر د اطاعت نه نه د هغې به خامخا اطاعت کېږي نو په دغه وجه باندې الله ربالعزت هېڅ یو داسې د خیر کار نه شته چې ما تاسو ته ښودلی نه دی او هېڅ یو کار داسې د شر نه شته چې د هغې نه ما تاسو منع کړي نه وئ نو محترمو د دې خبرې یادول ډېر ضروري دي او دا په ذهن کې کېنول ضروري دي چې د الله رب العزت د هر حکم د عملي کولو طریقه هم شریعت مونږ ته ښودلې ده د ځان نه طریقې ورله جوړول چې د الله حکم یې ته ته د ځان نه طریقه جوړه کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې طریقه هغه پرېږدې نو دغې ته بدعت ویلی شي دا ناروا کار دی د دې مثال به مونږ ووایو لکه مخکې مونږ وویلې چې الله ربالعزت مونږ ته امر کړی دی چې ان اقیمو الدین ولا تتفرقو فیه دین قایم کوئ او ډلې ډلې کېږئ مه یعنې د شریعت محمدي قیام الله ربالعزت په مونږ او تاسې باندې فرض کړی دی په شریعت محمدي بیا موږ او تاسې ته د شریعت د قیام لاره هم ښودلې ده چې شریعت محمدي په دې لاره باندې قایمېږي لکه ډېر بېدینه خلک هغه خلک چې نن کفري سیاست کوي او د اسلام جامع اغوستې ده ځان ته علما هم وایي ځان ته د اسلام ټېکهداران هم وایي او د شریعت محمدي د قیام نارې هم وایي حالانکه دغې خلقو د شریعت بنیاد وویسته، د امت مسلمه په ګمراه کولو کې د هر چا نه د دوی لوی کردار دی، ځکه دې خلقو د اسلام جامه اغوستې ده او دغه خلق دا وایي چې موږ شریعت محمدي قایموو په جمهوریت باندې، د جمهوریت د لارې موږ شریعت قایموو. حالانکې جمهوریت چې دی نو دا سراسر کفر دی جمهوریت چې په کومو بنیادونو باندې ولاړ دی که د دې په یو یو بنیاد کې سوچ وکړې نو دا په دې به پوه شې چې دا د یهودیت او د نصرانیت نه هم خطرناک کفر دی خو دا سړي ته هله پته لګي چې د دې په حقیقت باندې پوه شي همدغه وجه ده چې یهودیت او د نصرانیت خلاف کوه دا مه منه د اسلام د یهودو او د نصاراو د اسلام د دښمنانو دومره لوی دښمن ته نه یې خو که د جمهوریت خلاف دې وکړو نو بیا د ټولې نړۍ به ته دښمن یې په هر حال مقصد مې دا دی چې شریعت محمدي دا به راځي په طریقې محمدي نه په جمهوریت مغربي الله چې کوم حکم مونږ ته کړی نو د هغې طریقه هم مونږ ته ښودلې نو د شریعت محمدي د قیام طریقه همدغه ده چې د ټولو مسلمانانو که هغه عرب وي او که عجم وي که تور او که سپین که د هر ملک سره تعلق ساتي که پاکستانی او که افغانی او که ایرانی او که هندوستانی یعنې په ټوله نړۍ کښې به په سر د مسلمانانو کښې یو امیر وي چې هغې ته خلیفه وایي او بیا په ټولو مسلمانانو د دغه خلیفة المسلمین اطاعت فرض دی په اجماع د امت سره د خلیفة المسلمین مقررول په ټولو مسلمانانو باندې دا فرض دي کله چې د مسلمانانو خلیفه نه یي نو ټول امت په دې ګنهګار دی ځکه دې چې کوم دی یو اهمه فریضه د اسلام هغه نه ده ادا کړې هغه یې پرېښودې ده خو دا یو خبره په ذهن کې یاده وساتئ د دې حالاتو په مناسبت هغه کوم په کار ده چې د مسلمانانو په دې هم ذهن خلاصي چې د شریعت محمدي د قیام دا طریقه هم نه ده لکه مخکې چې ما د سیاسي خلکو ذکر وکړو چې د اسلام په جامه کې هغې د اسلام بنیاد وویست، د مسلمانانو په ګمراه کولو کې له چا نه دي کم نه دي، د جمهوریت د لارې اسلام قایمول غواړي نو بله داسې یوه ډله ده چې په هغې باندې هم ستاسو ذهن خلاص وي چې هغې د شریعت قایمول په یو ملک یا یو علاقه پورې خاص کوي او په میډیا به تاسو اورئ چې هغې دا وایي لکه تش په نوم امارت چې هغې وایي مونږ په افغانستان کې د الله ربالعزت قانون حاکم کوو بیا به دا خاوره د نورې نړۍ خلاف نه استعمالېږي د نورې نړۍ د مسلمانانو به په دې کې ځای نه او نه به دغه خاوره مسلمانان په نورو ملکونو کې د جهاد دپاره کارولی شي دا خبرې په دې وجه کوي چې بیا د نړیوالو د قوانینو خلاف راځي او بیا په دې باندې دی نړیوال ترهګر ګرځي خیر دی که د الله قانون او حکم په کې د منځه لاړ شي هڅه خبره نه ده خو چې دې نړیوال ترهګر نه شي اسلام خو مسلمانان را یو کړي دي الله رب العزت فرمایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان چې دي دا ورونه دي تور او سپین دی او که د عرب دی او که عجم دی دا ټول چې کوم دی نو اسلام را یو کړي دي او دا زمونږ رونه دي حدیث کې راځي المؤمن اخو المؤمن لا یظلمه ولا یسلمه مؤمن چې دی نو دا د مؤمن ورور دی نه به پرې ظلم کوي او نه به کافر ته سپاري او دارنګې الله رب العزت امر کړی دی وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه وجنګېږئ د مشرکانو سره د ټولو مشرکانو سره ټول په ټوله وجنګېږئ څنګه چې هغوی ټول تاسو سره جنګېږي او دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان چې دي که جسد واحد د دې مثال په شان د یو بدن دی دا پولې او سرحدات دا د اسلام دښمنانو زموږ په منځ کښې را کړي اسلام چې دی نو دا پوله او سرحد نه مني هر مسلمان که تور دی که سپین دی که پنجابی دی او که عرب دی که د هر ملک سره تعلق ساتي خو چې مسلمان دی صحیح مسلمان دی دا زموږ ورور دی د مسلمانانو خاوره دا د ده خاوره ده دا وطنیت دا ځان له کفر او بېدیني ده اوس چې یو سړی ښکاره دا چغې وهي چې زموږ خاوره د نورو ملکونو خلاف به نه استعمالېږي، خیر دی که په یو ګاونډ کې په مسلمانانو ظلمونه کېږي، دی به د هغې هېڅ مرسته نه کوي، ځکه د نړۍ د اصولو خلاف ورزي کېږي. نو زموږ جهاد خو دی د الله رب العزت د قانون لپاره او په موږ باندې د هر وضعي قانون که هغه یو ملک جوړ کړی او که نړیوالو جوړ کړی د هغې نه براعت په موږ باندې فرض دی. او په هغې به کفر کوو او ښکاره دښمني به ورسره کوو اسلام مونږ ته دا تعلیم را کوي کوم خلک چې په دغې صفونو کښې قرباني ورکوي او په دې نیت یې ورکوي چې مونږ به په دې قربانۍ سره اسلام ته څه ګټه ورسوو نو هغې دې په دې پوه شي چې جهاد د یو مقصد دپاره کېږي چې هغه د خلافت اسلامي قیام دی او اسلام مونږ ته چې کوم تعلیم را کړی دی باید چې مونږ په هغې باندې پوه یو مونږ به د هر کافر سره دښمني کوو هغې دا ښکاره اعلان کړی چې ښکاره به یې کافرو ته دا ویلي وو چې زمونږ او ستاسې په منځ کښې به عداوت او دشمني او بغض ښکاره یي پټ نه ښکاره حتی تؤمنو بالله وحده تر څو پورې چې په یو الله باندې ایمان رانه وړئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جهاد پوهنه جهاد پوهنه جهاد پوهنه ښوونیزه روزنیزه او اصلاحي خپرونه جهاد څه ته وایي د جهاد اهداف ارکان او احکام کوم دي د دې وجه نه مجاهد ته په کار ده چې هغه د جهاد متعلقه ټول احکام او مسایل زده کړي نو مخکې د جهاد او د نفیر متعلق احکام بیان شو اوس د قتل او د قتال متعلق احکام بیانو او دا په دې وجه باندې چې مجاهدین په بېځای وینو تویولو کې واقع نه شي ځکه جهاد عبادت دی او عبادت په شریعت کې خپل حدود لري نو کله چې دغه حدودو نه واوړي نو هغه که مونځ وي بیا ورته بدعت ویلی کېږي که روژه وي نو هغه هم بیا قبوله نه ده که زکات او صدقه وي نو هغه هم بدعت ګڼل کېږي نو د قتل و قتال په مسایلو کې چې کله د شرعي حدودو نه تجاوز وشي نو دې ته بیا ظلم ویلی کېږي په دې کې په انسان باندې خونه وړي نو د دې وجه نه د دې متعلق چې څومره احکام دي د هغې بیان ضروري دی او په هغې باندې د مجاهدینو ورونو لپاره ځان پوه کول ضروري دي نو اول دا مسله بیانوو چې په کفارو کې د کومو کافرو قتل د مجاهدینو مسلمانانو لپاره روا دی په دې د امت د فقهاو د علماو رحمهم الله اتفاق دی چې هر هغه کافر چې هغه د اهل القتال د جملې نه وي د هغې قتل جایز دی په دې شرط چې د اسلام عامه دعوتو ته رسېدلی دویم شرط یې دا دی چې سړی وي نارینه وي درېیم شرط یې دا دی چې بالغ وي او څلورم شرط یې دا دی چې قادر وي په قتال باندې بیا که ته په قتال کې برخه اخېستي که نه یعنې مونږ سره جګړې ته پاڅېدلی او که نه یي د مسلمانانو په مقابل کې جګړې ته راغلی وي او که نه وي راغلی د دې وجې نه علماو د حربي کافر تعریف داسې کړی دی چې حربي کافر هغه ته ویلی کېږي کل کافر لیس له مع المسلمین عهد هر هغه کافر چې د مسلمانانو سره عهد نه لري لوزنامه تړون او ذمتون یا د مسلمانانو سره ذمي نه وي او امانون یا د مسلمانانو په امان کې نه وي عهد تړون ته ویلی کېږي چې د مسلمانانو د خلیفه له خوا نه د کفارو سره وشي د دې خپل شرطونه دي چې انشاءالله تعالی هغه په اسلامي سیاست کې بیانوو خو اهم شرط پکې دا دی چې غوښتنه د دې عهد او د تړون به د کفارو د طرف نه وي د مسلمانانو ذلت به پکې نه وي او دارنګه کفار به پکې خپل مقاصد داسې مقاصد نه لري چې وروسته بیا د مجاهدینو نه او د مسلمانانو نه سیاسي استفادې وکړي بلکې کافر به د خپل ذلت د وجې نه د صلح او د تړون غوښتنه کوي او شرطونه به د مسلمانانو په ځان باندې قبلوي او د مسلمانانو خلیفه به دغه تړونه او دغه معاهده قبلوي نو بیا به دغه سره معاهده کېږي ذمې هغه کافر ته ویل کېږي چې د اسلام په خاوره کې اوسېږي او د اسلام جزیه او ټیکس په ځان باندې مني مالیه په ځان باندې مني هر کال د خپل مال یو جز اسلامي بیت المال ته ورکوي په دې خاطر باندې چې ده ته په اسلامي خاوره کې ځای ورکړی شوی دی او د ده حمایت کېږي او امان دې ته ویلی کېږي چې یو کافر دی هغه د مسلمانانو خاورې ته راغی او مسلمانانو نه امن غواړي چې مونږ ته امن راکړي مسلمانان هغې ته په شرطونو باندې امن ورکړي نو په امن او په عهد کې معاهده او تړون کې مشترک یو مهم شرط دا دی چې دا به د متعینې مودې پورې وي داسې به نه وي چې د اسلامي خاورې ټېکهدار پرې جوړ کېدی راوستي دي، هلته دې اډه ورکړې د مسلمانانو د ټکولو او د مسلمانانو د ځورولو دپاره او د اسلام د دښمنۍ دپاره او د دې لپاره چې په اسلامي خاورو کې د جمهوریت او د دیموکراسۍ نګراني وکړي دا څنګه تړون د جنې نېټه معلوموي او د خاورې واک ځنه واخلي د مذهب واک د نه واخلي د دین واک د نه واخلي د قوم او د ولس واک د نه واخلي نو مقصد دا دی چې هر هغه کافر چې د مسلمانانو سره عهد نه لري تعهد معاهده او شرعي تړون نه داسې تړون لکه څنګه چې پاکستان د امریکایانو سره کړی دی او د برطانویانو سره یا د چینایانو سره نه داسې تړون لکه افغانستان چې د هندوستان پاکستان امریکې او برطانیې او نورو ملکونو سره کوي نه داسې تړون لکه سعودي چې د ملل متحد او یا د هغې په امر باندې راغلو کفري ملکونو سره کوي چې راغلي دي او دلته یې بحرونه نیولي دي او په هغې کښې د مسلمانانو جګړې ته ځان جوړ کړی دی د مسلمانانو کورونه د عربي هېوادونو نه بمبارېږي د مسلمانانو کورونه د پاکستان د سمندر نه بمبارېږي او د مسلمانانو کورونه د جلال اباد او د باګرام د هوایي ډګرونو نه بمبارېږي نو دغه تړون دغه معاهده معتبره نه ده هر هغه کافر چې مسلمانانو ورسره تړون او معاهده نه کړې یا ذمي ګرځېدلی نه او یا مستأمن نه وي نو دغه ته ویلی کېږي حربي کافر بنا په دې باندې اصل په کافرو کښې دا دی چې دا به حربي ګڼل کېږي د دې سره به جنګ کېږي په خالي هغه کفر باندې چې په ده کښې موجود دی برابره خبره ده که ده د جنګ دپاره زمونږ په مقابل کښې اسلحه پورته کړې که نه پورته کړې او په همدې اساس باندې که مونږ چې ته یو کافر ووینو او پیدا یې کو ومومو نو که دا زمونږ په مقابل کښې اسلحه اخلي که نه اخلي زمونږ په مقابل کښې جګړې ته تیار شوی که نه تیار شوی دا به مونږ وژنو په هغه صورت کښې چې د مسلمانانو سره عهد نه لري او ذمي نه وي او مستأمن نه وي دا به مونږ حربي کافر معتبرو وینه به حلالوي مال به حلالي او په دې باندې عموم د هغه دلایلو دلالت کوي چې د کفارو په قتل باندې په هغې کښې امر راغلی دی یو د هغې نه دا یاد دی چې مخکې مونږ ولوسته الله رب العالمین فرمایي فقتلو المشرکین حیث وجدتموهم مشرکان ووژني چې هر ځای کښې مو موندل وخذوهم واحصروهم وینې سې محاصره کړئ وقعدو لهم کل مرصد او ځای په ځای ورته په کمین کښې کښېنئ نو اوس داسې کافر شته دی چې د هغې قتل جایز نه دی نو درې اقسام خو مخکې ذکر شو چې یو معاهد کافر دویم ذمي کافر او دریم مستعمل خو هغه کافر چې موږ یې حربي ګڼو نو د هغې د جملې نه یو څه افراد شته دی چې په شرع کښې هغه مستثنا دي د مسلمانانو د جګړې نه او د قتل نه یې به نه وژل کېږي چې په دې باندې د نبي علیه صلات وسلام سنت او د قرآن کریم ایتونه دلالت کوي یو د هغې نه ماشومان دي د کفارو ماشومان به نه وژل کېږي په جنګ کښې دویم د کفارو زنانه به نه وژل کېږي ښځې ځکه نبي علیه صلات وسلام د دې نه منع فرمایلې ده نهه النبي صلی الله علیه وسلم عن قتل النساء والصبیان دا د بخاري او مسلم حدیث دی بخاري کښې په درې زره او څوارلسم نمبر باندې راغلی دی او امام مسلم په اوولس سوه څلور اویایم نمبر باندې ذکر کړی دی درېیم شیخ فاني به نه وژلی کېږي هغه ټپ بوډا چې هغه د جنګ وس نه لري په دې باره کښې د ابن ابي شیبه روایت دلیل دی چې راشد ابن سعد وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو ماشومانو نو هر هغه څوک به وژنو چې هغه د اهل القتال نه وي یعنې په قتال باندې وس لري نو ښځه ماشوم بوډا دا به نه وژل کېږي ځکه دا د اهل القتال نه نه دي څلورم هغه کمزور انسان د کفارو هم نه وژل کېږي چې هغه پاڅېدی نه شي زمین هغې ته ویلی کېږي الزمن الضعیف الذي لا یقدر علی القیام هغه کمزوری چې بېخي پاڅېدی نه شي بل د کفارو ړانده نه شي وژل کېدلی لیونی نه شي وژل کېدلی او دا درې واړه په شیخ فاني باندې قیاس دي ځکه چې لکه څنګه چې شیخ فاني په جنګ کې اشتراک نه شي کولی نو داسې دی هم په جنګ کې اشتراک نه شي کولی او بل دا حدیث د ابي بکر رضیالله عنه د وجې نه چې یزید ابن ابي سفیان ته وصیت کړی چې ستمرون علی قوم فی صوامع تاسې به په داسې قوم باندې ورځئ چې هغه په خپلو عبادتخانو کښې ناست دي او ځانونه یې هلته بند کړي په عبادتخانو کښې نو هغې پرېږدئ تر دې چې هغې الله رب العالمین په خپله ګمراهۍ باندې ووژني نو د دغه حدیث نه په استدلال سره د راهبانو قتل دا ناجایز دی خو په دې ټولو کښې شرط دا دی چې دا کوم کسان ذکر شو چې دی به په قتال د مسلمانانو کښې شریک شوي هم نه او نه به په کښې شرکت ته تیار او په دې کښې به رای او نظر نه لري رایه به هم نه ورکوي په دې زمانه کښې چې کوم راهبان دي د یهودو او د نصاراو د دې کوم پاپان دي عبادتخانو کښې ناست دي هغوی د دې جنګ پلان جوړوي جنګ خو ټیک ده چې فوج کوي لیکن هغه راهبان چې په هغه کلیساګانو او په عبادتخانو کښې ناست دی هغوی د جنګ پلان جوړوي او دا جنګ د کلیسا نه روان دی د اسلام سره هغوی په دې کښې رای او نظر لري نو په دې وخت کښې چې د چا د عدم مشارکت او د عدم رای صریح دلیل نه وي نو دا واضحه ده او ثابته ده چې دی د مسلمانانو په مقابل کښې جنګ کښې رای هم لري او په دې کښې مشارکت لري نو په اجماع د علماو سره چې کوم خلک په د مسلمانانو په مقابل کې په جګړه کې رایه لري او په هغې کې نظر ورکوي یا په هغې کې ګډون کوي مشارکت کوي هغه که سپین ږیری او که بل قسم یې که راهب وي نو هغه به وژل کېږي او په دې باندې د سنتو نه دلیل د رباح بن ربیع حدیث دی رضی الله عنه هغه وایي چې مونږ د رسول الله صلی الله سره په یوه غذا کښې وو نو نبي علیه صلات وسلام خلق ولیدل چې په یو شي باندې راجمع شوي دي نو یو سړی ور ولېږه ورته وویل چې ته وګوره چې دا خلک په څه باندې راجمع شوي دي هغه چې کله لاړ بېرته راغی وایي چې علی امرات قتیل یوه ښځه هلته پرته ده مړه ده نبي علیه صلات وسلام وفرمایل چې د دې د جنګ سره څه کار و سم کار شوی دی چې وژل شوې ده نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې که ښځه په جنګ کښې ګډون کوي یا بوډا په جنګ کښې ګډون کوي یا راهب په جنګ کښې ګډون کوي نو د هغې وژل به جایز دي او څوک چې په جنګ کښې رایه ورکوي په رایې سره په جنګ کښې شرکت کوي نو په دې باندې دلیل د صحیحینو روایت دی چې درید ابن سمه د حنین په ورځ باندې ووژل شو دا ډېر سپین ږیری و مشر سړی و د جنګ وسې نه کېده خو د هغه خلکو د ځان سره را ایستلی او د دې لپاره چې د ده نه مشورې واخلي چې څنګه جنګ وکړو نو دا چې کله وژل کېده نبي علیه صلات وسلام د ده مرګ بد ونه ګاڼه دا دلیل شو په دې باندې چې څوک په رایې سره په جنګ کښې ګډون کوي د مسلمانانو په مقابل کښې نو د هغې وژل جایز دي دویمه خبره دا ده چې د استثنا چې کومه راغلې ده نو دا هم د اصلي کفارو په باره کښې ده مرتدینو په باره کښې بیا دغه استثنا هم نه شته دی دا به ټول وژلی کېږي د ماشوم او د لېوني نه علاوه ښځې هم وژل کېږي د مرتد او بوډا هم وژل کېږي ځوان هم وژل کېږي ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي من بدل دینه فقتلوه چا چې خپل دین بدل که هغه که سپینګیری او که ښځې او کار څوک نو هغه ووژنئ نو لېونی او ماشوم دا غیر مکلف دي دوی د دین نه اورېدل نه پېژني دین نه پېژني نو د دې وجې نه دا ته مستثنا دي کله دې په دې فکر کړی چې څنګه ستا په سر د امریکایي جنګي الوتکې او کروز میزایل را تېرېږي او دلته کوچني ماشومان او باعفته مؤمنې بېعصري او بې دفاع مهاجرې او انصارې مېرمنې بمباروي ای مولوي صاحب ته په دې پوهېږي چې دا وحشي امریکایان د چا په ملاتړ او مرسته په چا دا بې رحمه بمبارونه ترسره کوي پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په رب العالمين ذات سپارو، والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.